بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين رونو دي درسنا بشروكي موږ او تاسې دا خبره سره خپلو کې یاده کړې وه چې په هفته کې به درې ورځې د سیرت النبي درس وي او درې ورځې به د قواعد الدعوه الى الله یا د الله طرف ته د بلنې د قواعد درس وي یعنی د دعوت درس به وي دغه دواړه درسونه موږ او تاسې ځکه ضروری ګڼلی وو چې د منګه په نصابونو کې که هغه د مدرسې نصاب ده او که هغه د مکتب نصاب ده په دې دواړو کې د سیرت درس هم په اساسي شکل باندې په پراخه شکل باندې او په رسمي شکل باندې نه دی ځای شوی او د دعوت اسالیب د دعوت ضرورت د دعوت طریقې دا هم زمونږ په نصاب کې په رسمي شکل باندې نه دی ځای شوی زمونږ علماء حضرات زمونږ طالبان اته کاله لس کاله دولس کاله شپاړس کاله درس ووایي شپاړس کلن نصاب ووایي خو له شروع نه تر پایه پورې په یو کال کې هم چیرې د دعوت په باره کې یو کتاب نه وایي نه تدریسي نه داسې یو کتاب چې د انبیا او علیهم الصلاۃ والسلام د دعوت اسالیب او طریقې ورکه خودل شوی وي نه داسې یو کتاب وي چې د صحابه و کرام رضی الله عنهم د دعوت طریقې او اسالیب دا ورکه تدریس شوی وي نه داسې یو کتاب شته چې د تابعین د زمانه یا د ائمه اسلام د اسلام د امامانو د صالحینو او د لوی لوی مصلحینو د دعوت تجربه ورکه ذکر شوی وي همدغه وجه وی چې علما د منګه د طلب د علم نه فارغ شي او د دعوت احساس او د دعوت ضرورت دور کې پیدا نشي دعوت ضروری شی نه ګڼي او خپل مسولیت په دې کې خلاصه غني چې که د ته څوک راغله او پوښتنه ته وکړه نو جواب به ورته وای او که پوښتنه ونه کړه چې د ځان دې ته اړ نه غني چې د خپل پیغام خپل مدعا خپله نظریه، خپل عقاید چې په هره ممکنه او مناسبه او مشروع طریقه باندې وي خلکو ته ورسوي همدغه وجه ده چې علما د ټولنې له قیادت نه بیرته پاتې شي خپل پیغام خلکو ته ونه رسي او دغه خالیګا بیا د نورو نظریاتو لرونکي ډکه کی تاسو ګوري کله بیا روسان راشي د روسیې نه مخکې تر دې چې کودتا وکړي مخکې تر دې چې کمونستان قدرت ته ورسیږي افغانستان په کمونیزم باندې لړلی و که نه ولړلی همدغه د کمونیزم نظریه افغانستان ته وارده شوې وه که نه وه وارده شوې وارده شوې وه په ښارونو کې په بازارونو کې په کلیو کې په پوهنتونونو کې په دفاترو کې په مطبوعاتو کې حتی په نصاب کې په حلقاتو کې په ځوانانو کې په کارګری طبقاتو کې په دې ټولو کې دا نظریه وکنه و ګوري چې کله دوی کودتا کوله نو دا کودتا یې دومره په اسانه باندې کامیاب کړ چې فقط یو څو کسان راپورته شو او همزمان بیا په ټولو ولایاتو کې او په ټولو ولسوالیو کې د دوی تشکیلات نه مخکې نه فعالو په همغه یو ورځ باندې ټول ولایتونه او ټول ولسوالۍ ونیولې کمونستان دا یې څه چل کړی و هغوی په کلونو کلونو دعوت کړی و خپل نظریه خلکو ته رسولې و ځوانانو ته رسولې و په فوز کې خلکو ته رسولې و په حکومت کې خلکو ته رسولې و په تعلیم او تربیه کې خلکو ته رسولې و خلک په دې قانع کړي و چې دا یو نجات بخون کې لار ده او د دوی نظریات شې دي دا د ظلم نه د خلاصون یو وسیله ده همدارنګه ګوري تاسو کله چې امریکایانو د اوس افغانستان باندې يرغل وکړ او راغله دلته افغانستان ته خپل ټانګونه او تیاری او توپونه سټلایټ د ارزه د ځان سره دلته راغله د دې هر څه سره د دې توپ او ټانک سره د بم او د بارود سره دومره ډیر د دعوت او د تبلیغ وسایل خپل نظریه د رسول وسایل راوړل چې بالکل یې د افغانانو عمومي نظریه وربدله کړه. تاسې ګورئ رادیوګانې څونه ډېرې شوې، تلویزیونونه څونه ډېر شول، مجلې او اخبارونه څونه ډېر شول، یوازې هغه رسمي ثبت شوي نشرات چې د اطلاعات او کلتور په وزارت کې دي هغه تر زرو اوړي تر زرو زیاتې نشریې دي تر زرو زیاتې نشریې دي چې په دې تر زرو زیاتو نشریو کې ابل ورځ مې د یوې رادیو نه واورېده چې شل رادیوګانې او څلور تلویزیونونه دا یوازې د اهل تشیع پکې دي شل رادیوګانې او څلور تلویزیونونه او یو نیم سل نشریه دا یوازې د اهل تشیع دي تاسو ته وایم مجاهدینو تاسو ته وایم اهل سنتو تاسو ته وایم یا هغه خلکو چې خپل ککرې دی الله په لار کې قربانوي شهادتونو ته ځان ورکوي اولادونه خپل یتیمانوي خزي خپل کونډې پرې دی دغه هدف د تاسو څه شي ده هدف خو جنگ او قتال نه ده قتال او جنګ دا خو د دعوت له لارې نه د خنډونو د لرې کولو لپاره یوه وسیله ده اصلي هدف دعوت ده او الله تبارک وتعالى انبیاء علیهم الصلاة والسلام د آدم علی السلام د وخت نه نیولې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا ټول د دعوت لپاره را لېږلي ها کله چې چا مخه نیولې ده دوی دعوت ته نه دی پریخي به مناقشه ور سره کړي چې د مناقشه او د استدلال لار هم هغه خلکو نه د منلې نو بیا انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ته د هجرت او د جهاد امر ورته شوی دی ټول انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام شاید قتال نه وی کړی خو دعوت د ټولو مشترکه وظیفه وه دعوت د ټولو مشترکه وظیفه ده په دعوت باندې چې کوم ځایونه فتح شوي دي په دعوت باندې چې کوم ذهنونه روښانه شوي دي هغه بیا نه دي مرتد شوي هغه بیا له اسلام نه نه دي ګرځېدلي البته په عسکریت او په زور باندې چې کوم هوادونه نیول شوي دي یا کوم ولسونه تسخیر شوي دي هغه تر یو وخته پورې د زور تابع دي خو کله چې زور لسره لري شوی یا په خپل په ځان کې د بغاوت توان لیدلی نو بیا لکه د شرقي اروپا هیوادونه چې یو وخت کې د مسلمانانو تر کنټرول لاندې وو او اوس هغه دلته د اسلام نه خمور کې نه ښکاري بیا بغاوت کړی ده د صحابه کرامو رضی الله عنهم اسلوب او طریقه دا و چې هغه به هر خواته تل لخر به چې هر خواته روانو چې په هر ځای کې به وي دوی واړول او الته به پړاو واچاو څو ورځې به تیرولې نو تر ټولو اول کار چې دوی به کاوه هغه دا چې مسجد به جوړ کړ او مسجد به داسې نه و چې هغه به خامخا خټې کولې او دیوالونه او پخسې به وهلې چت به باندې جوړو نه یو ځای به داسې تخصیص ک څه تیږي یا خط به ورنه راتاو ک الته به خپل هغه مرکزیت به ته جوړ ک خپل سامان او کالی به یو ځای کې واړول سره راټول بشو هم به عبادت امغلته په اجتماعي شکل باندې کاوه په جماعت سره هم به هغه د دوی مرکز شو بیا به چې د کلیو د ولس د خلک څوک راتله نو په همدغه مسجد کې چې د نوې به تاسیس شوی ول دوی سره به کې ناستل له دوی سره به خبره وشو کله دوی سره به مذاکرات کول هم دلته به کېده کله دوی سره به د تسلیمېدلو یا د دعوت د منلو یا د څه د زده کړې په نیت باندې راتله نو ټول به همدغلته راتله بیا به که دغه لښکر له دې ځانه لاړه هم نو دغه مسجد به نه ورانېده ځکه د مسجد هغه تقدس او احترام به پاتې و خلکو به هغه ځای ته په قداست باندې کتل د وخت په تیریدلو به په خارونو په لارو په مختلفو پړاوونو کې مساجد جوړ شول او دغه مساجد به بیا د زمانه په تیریدلو باندې د عبادتګاه او ترڅنګ درسګاه هم شو دا به درسګاهونه شو خلکو به بیا الته کې دین زده کاوه استاذه جزيرة العرب خو تقريبا په سلو کې اتیا فيصده دا په زور نيول شوې ده تورې په زور جزيرة العرب اتیا فیصده په زور باندې نیول شوې ده خو تاسو وګورئ چې دا چا نیولې ده هغه مخکې تر دې چې هغه لس کاله یا ته کاله جهاد وکړي هغه دیار لس کاله دعوت زده کړی هغه دیار لس کاله دعوت زده کړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت داسې استادان جوړ کړل په دیار لسو کلو کې چې کبه د قضا د پاره ولېګو نو تر ټولو ښه قاضي به و کبه د پوز د سوق او ادارې لپاره ولېګو تر ټولو بستر سپه سالار و کبه د نظام او د حکومت د چلولو لپاره ولېګو تر ټولو بخه حاکم وو خه اداري به وو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام په اسلام باندې داسې روزلی و چې د دوی هم او غم د دوی فکر او نظر د هرڅه دعوت و تاسو دې ته متوجه شئ په دې کتاب کې به ان شاء الله حادثه راشي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر فتح کاوه نو چې سبا ته جنگ شروع کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم په نن باندې صحابه کرام ته ویلي لا اعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله سبا ته به زه بیرغ داس چاته په لاس ورکوم چې د الله سره او د الله له رسول سره مینه ده او د الله او د الله د رسول له سره مینه ده عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما کلم د امارت تمنا نه وکړي په دې شپه مې وکوله چې کش کې سبا ته دا سړی زه شم په دې خاطر نه چې امارت مې خوښېده بلکې په دې خاطر چې دغه دعا د ما په حق کې راشي چې زه د الله خوښ شم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ شم خو چې کله سبا کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرغ علي رضی الله ته پلاس ورکړي علي رضی الله ته بیرغ پلاس ورکړي او بیا ورته وایي چې سر علی برکت الله هغه یو څو قدم اخلي الته درېږي بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ ور اړي ورته وایي علامه نقاتلهم یا رسول الله او کما قال رضی الله عنه وی دا خلق سره موږ ولې جګړه کوو مطلب دې موږ څه شي ده که د تا په ذریعه د تا په وسیله الله تعالی یو سړی ته هدایت وکوي نو دا به تر سرو اوښانو درته غوره وي رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتال جهاد د ارڅ د دعوت او د هدایت د خبراوي لپاره یو ذریعہ غني دا صحیح ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه صحابه کرامو د جزيرة العرب ډېرې برخې دا په قتال او په جهاد باندې فتح کړي خو چې دا چا فتح کړي هغه د کومې مدرسې شاګردان دي هغه د دعوت د مدرسې شاګردان دي د دعوت تر ټولو لوی حادثه او تاثیر تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې اوسېده د مظلومیت د محرومیت شپې تیرولې د محتاجۍ شپې تیرولې صحابه کرام رضی الله عنهم په مظلومیت کې وو تر فشارونو لاندې وو د کلونو کلونو په تیرېدلو باندې د صحابه کرامو شمیر یو څو سو نه زیات نشو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه څو سوه ځوانان یا دغه څو سوه کسان دا داسې وروزل چې هر یوه بیا په دعوت باندې لوی لوی فتح وکړي چې زه یوازې یو مثال درته وایم مصعب ابن عمیر رضی الله عنه یو نازولی زلمی و د مکې له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دین زده کړ او بیا چې کله د مدینې منورې خلک چې په هغه وخت کې یثرب ورته ویلې راغلل مکې مکرمې ته د حج د پاره په هغه خپل زړه طریقه باندې او بیا دلته په پټه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وشو ملاقات وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم مصعب ابن عمر رضی الله عنه سره ولېګ د معلم په حیث باندې یو کس د یو مصعب ده یو نازولې الک چې له ناز نعمت نه محروم شوی له کور نم شړل شوی مور هم بیزاری ورنه ښکاره کړي دی ور سره ولېګ مدینه منوره ته مصعب ابن عمر رضی الله عنه سره نه لخر و نور سره توپ و نور سره ټانګ و نور سره پوز و نور سره ډله و نور سره دنیاوی وسایل و منطق ور سره و د اسلام ژبه ور سره و قران ور سره و د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ور سره و د شکل مدینه منوره ته لاړ الته دعوت په خلکو کې شروع یو کال دوه کال لا تیر شوی نه و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورتګ نه مخکې مخکې په مدینه منوره کې یو اسلامي نظام غوندې وضعیت جوړ شوی و داسې یو وضعیت جوړ شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسیدل نه و چې دوی ټول استقبال ته راوتلي دا چا مسلمان کړل دا چا په دې پوه کړل چې دا د هدایت لار ده دا چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم استقبال ته آماده کړ دا چا دغه بیعت ته آماده کړ چې لته نه به داسې دفاع کو لکه خپل خزو خپل اولادونو نه چتو دا مدینه منورې ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مصعب بن عمر لېګل هغه خلکو ته دعوت ورک د اسلام پیغام ورته ورساو لوی لوی خلکو ته د اسلام پیغام ورساو یو ورځ د یو صحابي سره د کتاب کې ان شاء الله قصه راشي د یو صحابي سره په یو باغ کې ناشته او یو یو دوه دوه درې درې داسې کمزوري کمزوري بیچارهګان داسې خلک راځي او د دعوت ورته کوي د الله کتاب ورته بیانوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې ورته بیانوي او د اسلام مفاهیم ورته شرح کوي په دې کې دوه لوی لوی مشران د مدینه د خلکو راغله نو دا کوربه ورته وایي وی چې دا دوه کسان چې را روان دي دا د قومونو مشران دي او دوی ته به روغه خبر کو ځکه دا ډیر وخیار خلک دي او ډیر زورور خلک دي نو هغه چې راغله سم دستي مصعب ابن عمر رضی الله عنه تر فشار لاندې ونوي ته ولې دلته د من خلک له دین نه وباسي ولې د من خلک اړوي ولې د من د خلکو نظریه تبدیلوي او ولې د غلامان د خپل آقایانو د خپل بادارانو په خلاف راپورته کوي مصعب ابن عمر رضی الله عنه ورته وایي په ځای د دې چې په جنجال کې ورسره ښکیل شي په ځای د دې چې معنویات بایلوي په ځای د دې چې روحیه له لاسه ورکړي هغه ورته وایي تاسو خو د عقل او د رجاحت خاوندان یاست تاسو د ما خبره یو لري واوري که ښه خبره وه د تاسو به خوښ شي او که بده خبره ونه بیا یې نه کومه دما خبره تاسو وري واوریا زه دا خپل خبره تاسو تم کوم ځکه تاسو ماشومان نه یاستئ چې زبم تیر باسم غلامان نه یاستئ چې واکم دی بل چا په لاس کې خپل د عقل د پوهه د تدبیر د مشرۍ خواندان یاستئ ما ته اجازه راکړئ زه د خپل پیغام تاسو تم واوروم کم خوښ شو را سره ملګری بشي ځکه د خیر خبره به تاسو به برخمن شي پکې او کم خوښ نشو دته نامناسب ورنو بیا نه وایم هغوی یو بل ته سره وکتل وایي چې دا څونه ښه خبره کوي وایي ووایه راته پیغام دی هغه چې د جګړې لپاره راغلی و هغه مصعب بن عمر ته رضی الله عنه هغه ته د شاګردۍ په حیث کېناست د اسلام پیغام د توحید دعوت دا ورته ووایه دواړو خبره ومنله مطمئن شول او بیرته بیا خپل کور ته لاړ بنو عبد الله شهل ته خپل ټول کلی ته خپل قومیانو ته اعلان وکاو چې د تاسو قتل په ما باندې حرام دي تاسو سره به تر هغه خبرې ونه کوم تر څو چې تاسو ټول مسلمان شوي نه یاستئ پم دغه یو شپه دا یو مازیګر کټول بنو عبد الله شهل دا مسلمان شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې صحابه کرام لېږلي وو داسې څوک به راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به یو دوه شپې تېرې کړي یا به پنځه شپې ور سره تېرې کړي بیا به ورته ویل چې ته نو خپل قوم ته لاړ شه دعوت وسه د ځان سره به ډېر نه پرې خودل دا احساس به ور سره و چې کې لږ مفاهیم هم د ځان سره اخیستي چې دا یې ور خلکو ته ورسیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې چې موږ تاسو ګورو دا د دعوت سلسله د هغه داسې نه و د تدریس سلسله داسې نه و چې یو ځای کې خاص دعوتګاوي یا یو خاص خانقاوي یا یو درسګاوي چې د اتو بجو نه راځي او دولس بجو پورې خلک کینی او بیا دغه نه وروسته رخصتیږي وزي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چیرې مدرسه نه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو خاصه درسګاه نه و د صحابه کرام رضی الله عنهم په زمانه کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې دی عمر رضی الله عنه په زمانه کې د ټولو خلفای راشدین او ترغه ورسته د نورو صحابیانو رضی الله عنهم په زمانه کې خاصه مدرسه نه هغه د ژوند ټول مدرسه کړی و کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مرکب د خره اس په شابنه ځان سره والک کې نو ابن عباس رضی الله عنه بیا یا غلام انی اعلمک کلمات اتق الله حيثما كنت اتق الله تجده تجاهك کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو باغ کې د یو کوهي په غاړه باندې ناستو پیسې به را بډ وهلې وي پښې به په اوبو کې خورولې ابو بکر رضی الله عنه چې راغی هغه به مال ته ورسره کېناسته عمر رضی الله عنه راغی هغه به ورسره کېناسته عثمان رضی الله عنه چې راغی نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیسې ښکته کړې چا ورته یا رسول الله دا نور د در سره ناستو داسې دی ونه کړو عثمان رضی الله چې راغی نو بیا تا پایڅې ښکته کړې او ته الا استحي من رجل تستحي منه الملائکه زه دې هغه سړی نه حیا ونه کوم چې ملائکه ورنه حیا کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دا دعوت د خره په شا د اس په شا د اوخ په شا خلکو ته ورکړي کله د څا په غاړه باندې ناسته دعوت خلکو ته ورکړي کله په سفر کې ملګری ده دعوت چاته ورکړي ده کله په مزل کې ورسره روان ده په رفتار کې کله د غره په سر باندې دا ژوند یې ټول دعوت دعوت ګرځولی و همدغه وجه وه چې د هغه صحابه کرام رضی الله عنهم د انسانیت د بهترین استادانو په حیث باندې په تاریخ کې ثبت شي ترڅو چې دا دنیا ودانه وي ابوبکر به یادېږي ترڅو چې دا دنیا ودانه وي عمر رضی الله یادېږي ترڅو چې دا دنیا ودانه وي علی رضی الله به یادېږي ترڅو چې دا دنیا ودانه وي صحابه کرام به یادېږي او تابعین به یادېږي او بل خبر دا و چې دا قتال د هغوی په ژوند کې دا به کله کله و او دعوت به د تل لپاره وو او دا امت چې ده دا را لېږلی شوی هم د دعوت لپاره ده چې خلکو ته به امر پر معروف باندې کوي او نهي عن المنکر به کوي د وخت په تیرېدلو باندې دغه د دعوت احساس په مسلمانانو کې کرا کرا کمزورې شو خلک په خپل مصالح باندې مشغول شول څوک په زراعت مشغول شول څوک په تجارت باندې مشغول شول څوک په سیاست او نظامداري او حکومت په دې باندې مشغول شول او څوک د مالونو او د قصرونو په مسابقه کې سره اخته شول همدغه وجه وه چې بیا دغه دعوت کار پاتې شو منحرف طایفو منحرف ډلو او بیلارو نظریاتو ته هغه به د دعوت واخیسته استعمال چې استعمال تر نن پورې دغه دعوتونه ژوند دي زه وای تاسو ته څو مثالونه وایم تاسو وګورئ د اهل تشیع یا د شیعاګان چې دي په دې اسلامي نړۍ کې چې هر چیرې یې ګورئ دوی به په غریزو سیمو کې او په ناهمواره علاقو کې وي تاسو په افغانستان کې وګورئ بامیان نه همواره ځای د غرونه دي ټول کندونه دي غرونه دي یو تنګ ایثار ځای ده تشیع الته پر تاسو بدخشان وګورئ نه همواره ځای ده تشیع الته پراته تاسو د تاجکستان خاروق بدخشان او وګورئ نه همواره ځای ده اسماعیلیه شیعهګان ټول هلته پراته دي تاسو د کیان دره وګورئ د رسوف وګورئ شیعاګان به هلته پراته تاسو په پاکستان کې پر چنار وګورئ لوري چیرته د غرونو منځ کې یا د غرونو په بیخ کې په کورمه کې دلته پراته دي تاسو ګلګت وګورئ دلته پراته دي تاسو بلتستان خواته وګورئ دلته پراته دي چې دنیا کې چیرې ګوري د اهل سنت والجماعت نه علاوه دا نور خلک چې دي تاسو په سوریه کې وګورئ چې په غرونو کې په لازقه کې الته پراته دي تاسو په ترکیه کې وګورئ دا علویان شزانته اسماعیلیان دا په غریزه سیمو کې پراته دي یا چرته په لری صحراو کې پراته دي یا چېرته په ځنګلونو کې پراته دي یا په غرونو کې پراته دي هر چیرې دوی په دې ناهمواره ځایونو کې تاسو په ایران کې وګورئ د د اعلامیان چې ورته ویلې بویهیان بویهی دولت چې راغلی په تاریخ کې کله به ان شاء الله راتیر شو به ګورو چې دا اوس مازنداران ورته وایي هغه وخت کې بلاد دیلم ورته ویلې یا بلاد الجبال ورته ویلې د الت په دې غرونو کې دي دا ولې دا ولې دا غرونه دوی تسخير کړي دا وجه دا و چې په هغه وخت کې اسلامي حکومت یا خلافتونه نسبتا قوي وو ښه وو او هغوی به په ښارونو کې او په همواره سیمو کې په کوم ځایونو کې چې ولسونه وسېدل هلته به هم تدریس و هم به امامت و هم به احتساب و هم به پولیس و هم به زندان و هم به پښتنه و هم به تحقیق و دا شیان به و دغه د منحرفو او ګمراه او بیلارو طایفو او نظریاتو لرونکو دوی د ځان لپاره په ښارونو کې ډیر ځای نه لیده نو بیا به دوی داسې یو یو دوه دوه غلی غلی کسان به تیار کړل د دعوت لپاره او بیا به د دعاتو په نامه باندې ولېګل چیرته داسې ځای ته چې خلک خالی و ذهن یې چیرته په داسې ځای کې چې د حکومت رسیدګي هلته نه یا د اسلامي حکومت د نظر نه پناه ځای نو الته بلاړ او بیا به ځان الته په زهد او په تقوا باندې خلکو ته مشهور ک چاته طریقه ورخه چاته دعا ورخه چاته یو بل ډول ځان ور محبوب ک په یو طریقه باندې د وخت په تیریدلو باندې ودی الته انصار پیدا کړ ملګری به پیدا کړ بیا به الته خپل معابد ځان ته جوړ کړ خپل سلسله به دغه شروع شو اوس تاسو ګوره چې چیرته نه اموار ځایونه دي دا دوی اشغال کړی دي او د دې وجه دا و چې په هغه وخت کې دا ځایونه چې نو ډیر د حکومت تر نگرانۍ لاندې نه وو او دوی دعوت ته ډیر زور ورکړ دا خلک اوس د بې لارې خلک په غرونو کې پراته دي، په فقر کې پراته دي، په تنګ دستۍ کې پراته دي، د لوږې سره مخ دي، خو له خپلو عقایدو نه نه اوړي. د کلونو کلونو په تېرېدلو باندې په خپلو عقایدو هماغسې نور هم ټینګ شوي دي. دا چا په زوره نه دي بې لارې کړي، چا په زوره یو دین ته نه دي اړولي، دا ټول د دعوت په نتیجه کې ور اوښتي. خالي ذهنونه وو او دا خلک ورغل او همدغه د اسلام په نامه باندې وروخودل ورته نو هر وخت چې اسلامي علماو مسلمان علماو مجاهدینو دعوت نه فاصله نیولې ده او یوازې د عسکریت یا د سیاست لارې غوره کړې ده دغه د دعوت وسله ورنه او د دعوت د وسیله ورنه بل چا اخیستې ده کله ورنه تشیع اخیستې ده کله ورنه اسماعیلیانو اخیستې ده کله ورنه کمونستانو اخیستې ده کله ورنه سیکولر بې دینه خلکو اخیستې ده تاسو اوس وګورئ په دې دنیا کې دا اوس بل فعل چې موږ په کوم شرایطو کې ژوند کوو د دنیا چې څومره د تبلیغ وسایل دي کاغه تلویزیونونه دي کاغه رادیوګان دي کاغه مجلې دي کاغه اخبارونه دي کاغه ناولونه دي کاغه دایجستونه دي کاغه انټرنیټ ده کاغه سټلایټ ده کاغه پانتونونه دي کاغه تحقیقي مراکز دي کاغه کتابخانه دي که دار نشر چاپخانې دي که نور لوی لوی علمي مراکز دي انسټیټیوټونه یا معاهد دي دا د چا په واک کې ټول د سیکولر خلکو د دې بی دین خلکو چې دا له دین نه فاصله نیولې او غواړي مسلمانان له دین نه په یو او بل نامه باندې وباسي نصابونه یې داسې جوړ کړي دي چې په هغه کې اسلام نه دی پریښی بلکې نه یوازې دا چې په خپل نصابونو کې اسلام ته ځای نه دی ورکړی د اسلامي معاهد او مدارس په نصابونو کې هم د فشارونو لامل یا د نورو د خلکو د تیرستر لامل په هغه کې لاسوهنه کړې دي او د مسلمانانو نصابونه داسې ور خراب کړي دي چې الته کې د حقيقي اسلام روحي ور ختم کړی دی همدغه وجه ده تاسو ګورئ چې د تیرو اتیا او یا سلو کلونو را په دې خواته چې څومره تعلیم زیات شوی ده څومره پوهنتونونه زیات شوي دي څومره مکاتب زیات شوي دي څومره کتابونه زیات چاپ شوي دي څومره علم او روښنايي په خلکو زیات شوي په امغه اندازه خلک د الله نه باغ شوي دي د تیرو سلو کلونو کې د تعلیم نتیجه او تقاضا خدا و چې څونه علم په خلکو کې زیاتیږي غونه باید الله ته نږدې شي هغه نه باید حق وپیژني خو تاسو وایئ چې په دې تیرو سلو کالو کې انسانان له دین نه ډیر لري شوی کې دین ته ډیر نږدې شوی دي يدخلون في دين الله افواجا كيخرجون من دين الله افواجا د الله له دین نه ډله ډله وتل څوک د کمونیزم په نامه وتل څوک د سیکولریزم په نامه وتل څوک د دیموکراسي په نامه وتل څوک د هیومنزم په نامه وتل څوک د لیبرالیزم په نامه باندې وتل څوک د نشنلیزم په نامه باندې وتل څوک د یو بل ازم په نامه باندې وتل د الله دین نه وځي نه واز دا چې وځي د الله دین د خلکو له ژوند نه وباسي وي دا ژوند ته خپل وصول وځه کوو دا ژوند په هغه طریقه باندې چلو چې د منګه نفسونه او د منګه اهوا د منګه خواهشات غواړي الله منم قانون نه منم الله منم یوازې په اسمان کې په ځمکه کې نه منم د سیکولر او دیموکراتان هم دغه شی دي کنه چرته الله نه منه منم ولې نه منم مسلمانم چې بیا د الله قانون وینا قانون وو د ژوند شرایط او د ژوند اصول ضوابط دا به خپل وضع کوو خپل به ځان لپاره انتخابو الله مني یوازې په اسمان کې پس مکه نه دی الله نظام مني نه دی الله قانون مني نه دی الله شریعت مني دغه وضعیت دوی ټول جوړ کړی په څه شي باندې دی دا ټول په دعوت باندې کړی د دعوت مختلف وسایل استعمال کړي که هغه صوتي وسایل دي که هغه تصویري وسایل دي که هغه مطبوع یا چاپي وسایل دي که هغه مستقیما د خلکو مخاطبول او د خلکو په مجامع او ټولنو کې ورننه وتل دي دغه وجه ده چې دوی د خپل دعوت د خبراوي لپاره د قالبونه او د شرایط داسې جوړ کړي دي چې د ټولنه په خپل پکې خپل اولاده او خپل نسل ور وغورځي مثلا ته مولانا یې یا په تدریس مصروف یا په جهاد مصروف یا په یو بل کار باندې مصروف دی تا په کور کې پنځه شپږ و بچیان دي د دې بل هم دغه ستاجر د دم واته بچیان دي دا بل دکاندار د واته بچیان دي یو بل نجار د دغه واته بچیان پلرونه ټول ښه خلک دي خو موږ په خپل نه مکتب لر نه مدرسه لرو او د اولادونو ته مکتب او مدرسه غواړو سواد ورته غواړو نو یو څوک راغله دا غورته یو سیکولر قالب جوړ کړي یو بی دینه مکتب ورته جوړ کړي داس یو نصاب ورته ټاکلی ده چې له هغه نه داس خلک راوځي چې سبب خپل پلرونو ته احمقان بیلاري ناپوهه بیرته پاتې مرتجه داس خلک ورته وایي هغه قالب جوړ کړي ورته ته کدا بچي هر ډول وغواړي خو چې د قالب ته دی ورواچاو د د قالب چاپ باور کې بیرته راوځي د دې مثال داسې ده لکه تاسو سره چې خټه وي دا خټه کته مستطیل جوړه کې کې مربع جوړه کې کې ګول جوړه کې کې مولای جوړه کې کې هر ډول جوړه کې چې قالب ته دی ورواچاوه دا په هغه شکل راوځي چې کم قالب غواړي نه دا چې تا ور جوړ کړي او که تا په دې باندې پسې را کلمې هم لیکلې وي آیتونه دې د قران په لیکلې وي خو چې پردي قالب ته دې ورواچاو په دې کې به هغه نقش نګار راوځي چې کوم قالب کې هغه ورته نسب کړي ا دې تابع هر څه دران کړي دې تابع کلمې او آیتونه هر څه محو کړي هغه د حروف به کې چاپیږي او راوځي به دوی د خپل دعوت لپاره ډېر لوی سازمان دی کړی تاسو نقشې ته وګورئ هغه نقشه تاسو راوخلئ چې زه تاسو د دعوت خطر او اهمیت دروخه مې درته چې مسیحیت د دعوت لاره مخونه دنیا لاندې کړې ده مسیحیت په دنیا کې په ډیره یو محدوده ساحه کې منځ ته راغلی په ډیره محدوده ساحه کې تاسو وګورئ دلته د فلسطین ده دا فلسطین ده په دې ځکه عیسی علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته راغلی دلته پیدا شوی فلسطین ډیره محدوده ساحه لدغه فلسطین نه بیا د دعوت شاوخوا ته نور خلکو ته تللی ده او بیا د عیسی علیه السلام د پورته کېدو نه وروسته دې خلکو چې دعوت ته اهمیت قائل شوي دي دغه دمغه وخت مسیحیان چې تر یو وخت پورې د دوی دعوت حق وو هغه د عیسی علی السلام حواریینو او تر هغه وروسته چې بیا دوی نه منحرف شوی دا هغه دعوت تحریف کړی ده نو بیا دا ټول منطقي کده ترکیه وا چې وخت شرقي روم ورته ویلې دا دوی په مسیحیت باندې ولاړ دا رقم ته د روسیه وره دا ټول د مسیحي کړه د اروپا بیا خواته ورواوختل د اروپا ټول مسیحي کړه بیا دغه اروپایان راغلل دی خواته د امریکا ته امریکا، کاناډا، شمالي امریکا، جنوبي امریکا دا بیا مسیحیان شو، بیا دې خوا ته بیرته راغی افریقا ته، دا منځنۍ افریقا دا یې مسیحیان کړه، دا جنوبي افریقا دا یې مسیحیان کړه، بیا همدغه مسیحیت او مسیحیان دلته راغله استرالیا یې ودانه کړه، دا استرالیا یې مسیحیان کړه، دغه اندونیزیا چې د نفوسو په لحاظ د مسلمانانو تر ټولو لوی ملک ده چې درې سوه میلیونه مسلمانان پکې اوسیږي، درې سوه میلیونه مسلمانان دې مسیحیانو داسې برنامه ریزي ورته کړې وه چې د دوه زرم کال پورې به اکثریت به پکې د مسیحیانو جوړوي. په زرګونو زرګونو نه بلکې په لکونو لکونو او په میلیونونو انسانان یې پکې هلته مسیحیان کړل او د مسیحیت ته یې دعوت کړل. دې خوا ته بیا نه یوازې دا چې په دې ځایونو یې بسنه ونه کوله، هند ته راغله، په هند کې د اسلام او د هندویزم په خلاف، د دواړو په خلاف دعوت وچلاوه، اوس په چین کې لګیا دي، کلیساګانې جوړوي، په دې منځنۍ اسیا هېوادونو کې د تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او حتی ایران په دې ځایونو کې روان دي. د افغانستان ته چې کوم مسیحیان دوی اوس رالېږي دا د امریکایانو تر بیرغ لاندې اکثره یې تاجکي مسیحیان دي، اکثره یې ایراني مسیحیان دي په فارسي باندې خلکو ته دعوت کوي. تاسې دا اوس وګورئ په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو علني مسیحي نشته غیر د هغه مرتد پنجشیري عبدالرحمن نه دوی هره ورځ په پښتو، په فارسي، په ازبکي، په هزارګي ژبه څو څو ساعته خبرونه راډیوي خبرونه لري افغانستان لپاره. فلمونه لري، په انټرنیټ کې تلویزیون ژوندی تلویزیون ورته لري، کلیساګانې لري. تاسو چې سهار سهار کې یا کله په ماښام کې یا کله په ماسختن کې په غرمه کې د دوی نشرات وګورئ نو باقاعده توصیه ورته کوي چې تاسو خپل کورونو کې وړې کلیساګانې جوړې کړئ. نو په دې ترتیب باندې ګوري دغه مسیحیت لښکرکشي نه ده کړې دا دونه دنیا یې چنیولې. دا ټوله په دعوت باندې نیولې دې کار ته کار ویلی ده نر هم سره وتلی ښځې هم سره وتلی مال هم مصرفوي برنامه ریزي هم ورته کوي کتاب هم چاپوي راډیو هم کوي مجله هم کوي اخبار هم کوي تلویزیون هم کوي سټیلایټ هم تسخیر کړی ده بانکونه هم ورته جوړوي نو ځکه خو دا ټوله دنیا په دې مسیحیت باندې وړه په داسې حال کې چې دا باطل دین ده حق دین نه ده د الله نصرت ملګری نه ده خو دوی بشري جهد کوي دغه بشري جهد په نتیجه کې دوی خوريږي او منګه راتولېږو مسلمانان دا ګوري کچېرته دغه د افغانستان جهاد نه وي او دغه تیر ډیر سکاله یو جدوجهد د اسلام لپاره نه وي نو مسلمانان داسې د راغونجېدلو د راټولېدلو په حالت کې وو او دوی د خورېدلو په حالت کې وو دا خو د دې نوي تفکر او د دې جهاد سره چې دغه د دعوت شعور بیدار شو دا نوي کتابونه منځ ته راغله نظریات راغله درسونه راغله محاضرې راغلې تالیفات منځ ته راغله نو وضعیت یو څه داسې شو ورسره چې مسلمانان لږ لږ را بیدار شو کنه دوی خو هر مسلمان په خپل کور کې په خپل کلي کې د تاثیر لاندې نیولی و نو په داسې حال کې چې مسیحیت یو باطل دین دی، اوس یو تحریف شوی دین دی، خو په دنیا کې په زور و شور باندې روان دی، د تا کور ته هم درېږي، د بل کور ته هم درېږي، کتاب هم راوړي، انجیلونه هم راوړي، د تا په ژبه هم ترجمه کړي. ما سره په کور کې تورات دی، یو سل او ولس کاله مخکې چاپ شوی دی په پښتو باندې. یو سل او ولس کاله مخکې په برتانیه کې په پښتو باندې چاپ شوی دی. انجیل یې په مختلفو ژبو باندې ترجمه کړی ده، خلاصه کړی ده، په تمثیل کړی ده، په فلمونو کې په مختلفو اشکالو باندې نو دا دعوت ډیر اثر لري تاسو ګوري د افغانستان کې دا اوس د دوی څونه ډیر دعوت روان دي د رادیو لارې نه د اخبار لارې نه د ټولنې د یو بل ډول تنظیم لارې نه غواړي چې دغه ټولنه اصلا د اسلام نه بیګانه کی او دغه نوې نسل د دعوت لارې نه بیګانه کی البته یو خبره ده چې کله به دوی دعوت صریح مسیحیت ته وي کله به دوی دعوت صریح مسیحیت ته نه وي بلکې په دې به اکتفا کوي چې مسلمان له اسلام او باسي که مسیحي شو که نه شو او درېمه مرحله دا ده چې که مسیحي نم شي او له اسلام نه هم نه وځي په دې اسلام کې داسې یو شی ته نه جوړ کی چې ما زنومې د مسلمان وي نور ټول کارونه په بيدنې بند روان وي او دا وضعیت ده په افغانستان کې اوس حاکم دی نه یوازې په افغانستان کې د اسلامي نړۍ په ډېرو هیوادونو کې هم دغسې په دا مصر کې وګورئ تاسو یو تحول یو انقلاب مانند دی غونډه یو شی راغی خو چې کله په دې پوه شو چې دغه نوی خلک چې راغلي کېدای شي دوی د ژوند یو بڼه یو برخه اسلامي بڼه ورکی ورته هغه د اوس ټول پس راپورته شوی دی پوځ هم ورسره لتاړ ده لمدغه منافقانو لمدغه سیکولر خلکو سره یو ځای ده ورسره کې پوځ ده کې پولیس دي کې مدني ټولنې دي کې احزاب دي دا ټول د يهودو سره د اسرایل سره د امریکا سره د داخلي خبطیانو سره د دې ټولو سره خبره شریکه کړې ده ترڅو چې هلته یو څوک پرې نه دي چې د اسلام مازې نوم یې پورته کړی چې عملا هغوی هم په اسلام باندې چندانې ټینګ ولاړ نه دي یو ډول سیاسي اسلام چې مغه د خپلو مقاصدو تنظیمي مقاصدو د ترسره کولو په خاطر باندې لګیا دي خبري اما هم دوی نشي زغملی په یو مسلمان مملکت کې دا ډول پسې راپورته شوي دي او نه غواړي چې هلته د یو څوک مازې د اسلام نوم واخلي دا کار څوک کوي دا خو د کافرانو نه پیدا نه دي دا نسل دا خو د مسلمانانو اولادونه دي دا د تاسو په خلاف چې اوس خلک جنگيږي دا له کافر مور پلار پیدا دي دا ملي اردو چې ورته وایي د دوی مین او پلرونه کافر دي زمونه د چا په صف کې ولاړ دي د اسلام په صف کې که د کفر په صف کې دغه پولیسان دوی د کافرو مین او پلرونو نه پیدا دي که د مسلمان د مسلمانانو د چا په صف کې ولاړ دي د کفر په صف کې ولاړ دي څوک تعقیبوي څوک ډبوي څوک وهي له چا نه زندانونه ډکوي له حافظ نه له مولا نه له قاري نه له استاد نه له مجاهد نه له ګیرور سړي نه له داس چا نه شکل او صورت په شریعت برابر دی هغه پسې ګرځي او هغه رانیسي هغه تعقیبوي هغه تعذیبوي هغه وهي هغه بندي کوي هغه بیا خرڅوي بیرته په خپل کورنۍ باندې مجاهد ونیسي او بیا یې بیرته په خپل کورنۍ باندې په ډالرو باندې خرڅوي دا د چا اولاده ده دا د مسلمانانو اولاده دا ولې داسې شو دا یو چا دعوت ورته وکړ بې لارې کړ یو چا خپل افکار خپل قناعتونه خپل نظریات خپل نصاب خپل عقاید دا ورپېچکاري کړ د اسلام په خلاف ودرول منګه که د دعوت مجال همداسې پرېږدو لکه دا څنګه چې پرېښی ده نو کمونیزم به د کمونستانو تر راتګه مخکې دلته ځای نیسي لکه چې ویلي وو سیکولریزم به د امریکایانو د غربیانو د اروپایانو تر راتګه مخکې دلته د موږ په ذهنونو کې د موږ په ټولنه کې د موږ په نصاب کې د موږ په خاوره کې ځای نیسي لکه چې ویلي وو په مازدیګر کې امریکایان راننوتل کابل ته په سهار کې بیا خلکو د ډمانو دکانونو ته کتارونه نیولې وو ګیرې خرې دي په اوله هفته کې په کابل نندارې کې په داسې حال کې چمن دی وزوري کې کابل نندارې په نامه یو سینما ده په داسې حال کې چې هغه ځای لا مغه د جنگونو د وخت سی ویری کې پرتی وي دوی الته کانسرت ونیو ور باندې امریکایي جنرالان ورته ناست او د کابل جنو ورته ګډل او لقصد مغه د ایرو په سر باندې وګډولې خو په هغه عکس کې ښکارېدل ما عکس ولې د چغتور ایرې نه ویل لري کړي د دې په خاطر چې خلکو دا پیغام ورکړي چې تاسو دا ځای راکړ او موږ را په باندې خوشحالي راوستله بیرته دا د دغه ولس بچیانو دا ولی دا ځکه چې موږ یو طرف روان یو موږ یوازې ډزې کوو موږ یوازې جنگ کوو موږ یوازې لدی خو منډه کوو لغی خو منډه کوو په یو ستراتیژي باندې نه یو روان په یو نصاب او په یو منهج باندې نه یو روان خپل علم کم کړی دی او شاغه څه علم را سره د دغه د رسولو په هڅه کې نه یو هغه کوم دعوت باندې په کوم فکر او کوم عقیده باندې چې موږ خپل قاني دغه د خبرولو لپاره خرچه نه کوو نه یو کتاب په خپل اخلو چې زده یې کوو او نه یو کتاب بل چاته ورکوو چې دغه ته وګوره مسیحای له استرالیا نه راځي له امریکا نه راځي له فرانسې نه راځي د اروپا له نورو هیوادونو نه راځي دلته انجیل د تا په ژبه ترجمه کوي د تا اولاد ته په لار کې ګدي ما په جمعات کې والله انجیل ولیده د تورخم په لار باندې زه یو ورځ یو جمعه ته ورتاو شم ګورم چې د قران کریم په منځ کې انجیل لیکای دی که نه وای جدید او شکل او ډیزاین هم داسې جوړ کړی ورته لکه د قران کریم د مسو والا په دې لارو باندې تل راتله به په دې جمعتونو کې انجیل خو ده کتاب مقدس ور باندې لیکل هغه خپل پیغام راوړي منګه هم خپل پیغام نه خبره یو او هم خلکو ته د رسولو په هڅه کې نه یو نو همدغه وجه ده چې ډلې ډلې ځوانان د مسلمانانو بچیان لمنګ نزي د بل چا په صف کې درېږي ښځې د بل چا په طور طریقه باندې ځان جوړوي لباس پردی د ژوند طریقه پردی ارمانونه او اهداف پردي اولادونه په پردی طریقه باندې رالویږي لباس ورته پردی په خپل ور اغوند ورته له شروعونه په داسې لار باندې روان کو چې هغه سبا لمنګ نه فاصله ونیسي نو ورونو دعوت د جهاد ترڅنګ یو بل ضروری کار دی چې باید وې کوم دعوت هم همدغه سه هنر لري دعوت هم همدغه سه اصول لري دعوت هم همدغه سه ضوابط لري دعوت هم همدغه سه نصاب او منهج لري لکه څنګه چې دا نور علوم لري او څنګه چې دا نور کارونه لري باید دا هم زده کو د دې لپاره تاسو په خدمت کې ما دا یو وړکې کتاب چې د قواعد الدعوه الى الله په نامه باندې ده دا مې راوړی چې په شریکه به ان شاء الله سره وایو 15 قاعده دی ورکی او دغه قاعده مختصره مختصره دي بیا دغه قواعد او د اصول د شرح لپاره قرآني آیتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د صحابه او اقوال د اسلام د لوی مصلحین او علما او اقوال ارشادات درجه مکړي او دغه قاعده ور باندې روښانه کړي دي نو چې د دعوت په مجال کې یو کتاب مو ووایو نو امید د چاغه به موږ په ذهنونو کې یو توم نه داسې پیدا کی چې بیا به د دعوت مربوط علوم د دعوت مربوط اصول د دعوت مربوط قواعد د دعوت مربوط آیتونه حدیث د دعوت مربوط قصې اشعار لطیفې دا به ارڅ راجمع کیږي لدی سره به یو ځای کیږي او یو وخت به بیا داسې شي چې تاسو به په مجالسو کې خوای نه کولای شي په منبر به خوای نه کولای شي ملت ته به خطاب کولای شي د خلکو د خبرو په مقصد باندې به پیږي او د دعوت سره یو بل خبره ضروری ده علما وایي چې لکه څنګه چې ته د خپل مفاهیمو نه ځان خبرې امداسې در باندې لازم نه چې د دښمن له مفاهیم او اعتقاداتو نه هم ځان خبر کی ترڅو د هغه فساد خلکو تور ښکار کړای شي لکه څنګه چې اسلام پیژنې همدغه سه باید د کفر په باره کې او د کفر د معاصر او اشکالو په باره کې هم معلومات حاصل کی ترڅو چې ته خلکو ته دا ورخودل شي چې ګوري دغه ټکی د کفر ټکی ده دغه د گمراهۍ ټکی ده دغه د گمراهۍ عقیده ده خو تاسو ته په بل نامه باندې راوړاندې کړی ده اصلي شکل یې دغه ده ته باید د دوی د هغه پس منظر نه خبر یې د دوی د هغو اهداف او مقاصد نه د هغو قناعتونو او نظریاتو نه د هغو فلسفو نه خبر یې چې دوی دلته راوړي دي خو بیا په نو نو نمونه باندې د موږ ټولنې ته وړاندې کړي دي او معرفي کړي دي هم باید خپل دعوت زده کړو او هم باید د دښمن د نظریاتو په باره کې مطالعه وکړو خو اول په کار دا ده چې موږ خپل عقیده خپل نظریه خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ او د اسلامی امت د عروج او د زوال د اسباب او عوامل یو له نظر تیر کو او بیا د هغه پرانا کې پردي نظریات وګورو هسې نه شي چې له خپلو نظریاتو به خبر نه یو، پردي نظریات به هم لوستلي او بیا به له هغو نه متاثره شوي یو او په ځای د دې چې خلکو ته بیا اسلام ور زده کړو، نو بیا به همغه شیان خلکو ته ور زده کوو چې هغه دښمن یې له موږ نه غواړي، لکه دا اوسني دیموکرات ملایان چې لګیا دي په شؤون اسلامي کې او په دې بل علماو شورا ورته وایي څه د جهلاو شورا د احمقانو شورا د زندیقانو شورا په دې کې ډالر اخلي او مغه د دیموکراسۍ، مغه د هیومنیزم، مغه د لیبرالیزم، مغه د بې دینۍ مفاهیم او قناعتونه خلکو ته وررسوي، مازې ږیره ږمنځ کې پګړۍ شخه وتړي او بیا راووځي، داسې خلکو، داسې علماو ته رب العالمین قرآن کریم کې کله ورته سپی ویلی ده او کله ورته خر ویلی ده. كمثل الحمار يحمل أسفارا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث نو دا دغس علماء ته دغس خلق ته رب العالمين خره هم ورته ویل دي سپي هم ورته ویل دي نو د دې لپاره چې د حق او د باطل ترمنځ د حق د دعوت او د باطل د دعوت ترمنځ منګه خو فرق وکولای شو هم باید له خپل نظریاتو ځان خبر کو هم د خپل دعوت په محتوا باندې ځان پوکو او هم د دښمن له دعوت نه خبر شو او د دښمن د دعوت مفردات او محتوا او مقاصد دای هم وپیژنو او هغه د دوی طریقې واردات یا د موږ په خلاف د اقدام طریقې نه هم ځان خبر کو چې دوی اوس په کوم کوم لارو په موږ باندې يرغل کوي کله کې دې شي د جنگ لارې نه وي کله د اقتصاد لارې نه وي کله د تعلیم لارې نه وي کله د میډیا د لارې نه وي کله د رواجونو او رسمونو د فیشن لارې نه وي په افغانانو کې چې اوس د فیشن د لارې نه څومره په د میلیونونو خلک ګمراه کړي دي دا د بل لار نه نه کېدل یو شي ته ډیزاین او فیشن ورکي بیا یې وځلوي په رادیو کې په تلویزیون کې په مختلفو نورو اشکالو باندې نو بیا هغه د خلکو خوښ شي او بیا په هغه باندې سره روان شي نو دا دعوت مختلفې لارې چارې لري د دې لپاره چې دغه وګړه مقدمه نور را لنډه کړې وي او د کتاب د اوله قاعده په خیر سره نن شروع کوو اوله قاعده دا ده چې د کتاب مؤلف وايي الدعوه الى الله سبيل النجاه في الدنيا والاخره دا یو قاعده ده د الله طرف ته را بلنه دا په دنیا او آخرت کې د نجات یو ذریعہ ده د نجات یو لار ده الدعوه الى الله سبيل النجات في الدنيا والاخره په دنیا کې هم د کامیابی او د خلاصون یو ذریعہ ده او په آخرت کې هم د کامیابی او د خلاصون یو ذریعہ ده په دنیا کې څنګه د خلاصون ذریعہ ده ته به خلکو ته دعوت ورکې خلک به د تا دعوت ومني د تا به مټې ور باندې قوي شي د تا تر څنګ به ودرېږي تا سره به حکومت ټینګ کی تا سره به نظام ټینګ ودري د تا سره به د مقاومت په صف کې ودرېږي دښمن به در سره ووهي نو په دنیا کې به د دښمن د زور نه د دښمن د ظلم نه خلاص شو او په آخرت کې به د الله د عذاب نه خلاص شو ځکه تا به هم جهاد کړی هم د دعوت کړی هم د مسلمانانو ته خیر رسېدلی هم د الله د دښمنو سره جنگ کړی جهاد او قتال به د ور سره کړی ما نه دی پیدا کړی پیریان او انسانان مګر د عبادت لپاره خا اوس وی چې د عبادت به کیږي څنګه عبادت خو به طریقه غواړي عبادت خو به یو خاص کیفیت غواړي عبادت خو به یو خاص منهج او تګلاره به غواړي والعباده لا تكون الا على بصيره او عبادت نوي مگر په بصیرت باندې والبصيره لا تكون الا وفق منهج الله او بصیرت تر هغه نشي راتلی تر څو چې هغه تګلار باندې روان نشي چې کوم الله ټاکلې ده على منهج الله الذي انزله على رسله وانبيائه فاغه منهج باندې به بصیرت راځي چې کوم الله خپل انبیا او خپل رسولانو ته ورلېګلې ده ورخودلې ده ورته تحقیقا لمراد الله الذي جعل آدم خلیفة فی الارض د الله د هغه مراد او مقصد د پوره کولو په خاطر باندې چې د کوم لپاره الله تعالی آدم علی السلام په ځمکه باندې خلیفہ جوړ کړ یقضي بقضاء الله چې دغه آدم علی السلام او د اولاده به څه کوي د الله د قضا مطابق به فیصله کوي وينفذ امر الله او که کله د یو ټکي د ترجمې یا د یو وضاحت د لیکلو ضرورت وي یو پنسل به ورسره وي کتابچه به ورسره وي دغه کتاب به داسې په ملای طریقه باندې وځي کوم تاسو ټول وس چې هغه څوګره کې ډاکټرانو او انجنیرانو او د پانتون الکان دی هغه مزاج ملای ده دغه یو کتاب به ملای وایو چې هم ټکی او عبارتونه رايات شي هم هغه فحوا او مقصد او مراد دا هم راته واضح شي نو پاینده کې بیا که تاسو دا کتاب بل چاته هم تدریسوي په یو حلقه کې په یو جماعت کې په یو مدرسه کې خپل اولاد ته خپل ورونو خپلوانو وريرونو د کلی ځوانانو یو بل چاته نو بیا په دې کتاب باندې خپوي شوی یاست نو نن به په همدې ځای باندې بس کړو مانځه وخت هم شو د جهاد ترڅنګ کوم غو تاسو دعوت ونه کوو نو موږ به یوازې جنگیالي پاتې شو او کوم دعوت تم توجه وکوله نو بیا به د خلک په موږ سره څنګه چې نن روان دواګان را تکي سبب هم د موږ په لار باندې روان او د موږ خبره بر سره برګي د موږ ناره بر سره بدرګه کوي او ناراضه برانه نه په بل چا په بس غلی نه د بل چا په نظریاتو باندې به تیروزی نه هسې نه چې له روسانو الله خلاص کړ دعوت هم ونه کاوه خلک هم پوه نه کړ خلکو ته د الله دین ورونه خو د هغه نظام چې خلکو سره معادي کړي هغه را نه وسته نو الله امریکایان را باندې مسلط کړ اسنه چې اوس امریکایان دغه د الله مات کړی زی اسنه شي چې منګه بیا خپل مسولیت نه پیژندل او الله یو بل کافر را باندې مسلط کی نو بیا به اندغه وینې نورې تویږي اندغه قرباني به نورې کیږي اندغه د اسلام سره به بیا ظلم او جفاګانې نورې کیږي